في او بين يديه او بحذائه تصوير او سورة معلقة پرین دا مسئله وا چې کنه په بسات باندې چې کیما مثلا باندې تلمینس کې پابون تصویر ده کنه بیا بلا باسه جمع سیر مسئله چې په دې بوک نشته په جنې ما چې تصویر وی کنه د زیرو خلا لأن في استهانة بالصور ځکه چې په بسات او په مثلا باندې تصویر چې وي په داسې د تصویر به عزتي ده هغه نه پیمال کېږي په پښې باندې په خېږي کنه ګنډې په ورځې پښې په ورځې کنه خو په سيو سي تصویر باندې به سیدان لګوي لانه يجب عبادت صورت اذا مشبات سي د عبادت تصویر سره چې سیدا په سپ ورسي سنډه کنه به وته مکروه ده ځکه چې به داسې چې شوره کېږي لکه چې د توکم سرت عبادت کې جګر که تصویر د خوای پکته لګوي تشبور شي کنه د عبادت د سرت سره او مبسوط شي مطلقاً دا مکروه بل ده پاغه مثلا باندې میس کړل چې پاشه تصویر په مون تصویر وي کا پښې دې پوری شي وي کا ګډې دې پر شي کنه ځکه چې مصلا معظمه ده جانماز ده قدرمانو د شای ده په دې من چې تصویر وي خود به خود دای تصویر تعظیم ده کنه پای مطلقاً مکروه بلده په دا جنازه من هیڅ چې پابند تصویر وي ویکر ان یکون فوق راسه او دا مکروه ده چې کله د چاته د ساره پوسا تصویر وي دا مکروه ده فسق فی پچات شه پچات باندې تصویر ده کنه او پاکه ټاشه تلمیز کې بدا المیز کنه مکروه ده مکروه تحریمی مکروه ده او بین یدیه یا د مخته وي تصویر ته مخته کنه په دا کټه شي یا په جماعت سره یا په کټه تصویر دا او په دا کټه لمس کې به د مکرو ده او به حذائه یا د په بربری دا شي طرف ته کین طرف ته دا مکرو ده تصویر تصویری نه وي د پوج ته پچات باندې کنه تصویر نه دي او یا مخته دي یا په بربری باندې دي او صورت معلقه یو تصویر دا کنه اوزان د لاکته میر نو ورنه وځي کنه هه بیتا یې کې ټیتا چې پاش سپای وي بلا ضرورت سپای ضرورت ولا سپای نه هغه نه وشي یا پاش تصویر وي به دې ګټه ده کنه میش پرشته نو ورنه وځي بیا کنه کېټا او هغه ځوی کنه شر البقاع ده کنه بترینه کنه ټکړه دو چې پاشه کنه فرشته د رحمت فرشته ته نه ورچی او ته په داسې کنه بترینه ټکړه شي مسکه بلا شي مکرو ده په مثلا باندې چې مخته پرتوي په مکروه شو چې په سیدا نه لګوي ځکه چې مشابهت تر سي د عبادت سره سره کنه لکه چې د صورت عبادت کېږي نه هغه واجه نه خدا ملي میږي کنه چې کرهت وجه دا چې تشبور سي تشبور د وجه نه دال من مکروه ده کنه چې هغه تصویر په مثلا باندې مخته وي او په باندې ستو سجده لګېږي تشبو دی وجنه او چې پوسه کنه په دیوالې باندې وي شي طرف ته یا کین طرف ته یا په چات باندې وي کنه بدا خو دې تصویر بدت خو نه اسره تشبو نرسي ځکه چې اخو به وته وي چې مخته ته وای کنه دا هو کرشي طرف ته دا یا کین طرف ته یا پوسه په چات څه ده دوی ته وجه دا بیان کړل چې فکنه جبل امین فرشته اندر نه وځي کټه ته چې کیمه د رحمت فرشته دي کنه ودا سه زوی چا دي کنه رحمت فرشته نور نه وځي کنه هغه شر بوکاوی کنه بدترینه ټکړاوی بدترینه کې تا دوی کړ چې فرشته دي تندر سي بیا دا سه کنه بدترین زوی شي کنه او په منحوس زوی شي کنه میس کې پدا کټه شي بل میز مکرو ده او که تصویر مخته خو به دواړه وجه وروړي کنه تصویر د مخته ده بیا تشبه ده پښې او دا رنګ کنه شرل بقایا ده بترینه ټوکړه ده کټا ده تصویر ده پښې نه په ټوله شکل بد مکرول مز هغه چې تصویر مخته وي تا بیا هغه د کنه چې پوسه په چات باندې وي بیا هغه د چې شي طرف ته وي بیا کین طرف ته کنه بیا چې ورسته وي کنه هغه مکرو ده کنه خدای کراهت کام ده ځکه چې دا اهانت ته به عزتي دو کنه تعظیم نه ده سټه ده کنه سټه ولا ډول ده کنه مشابهت اندر سي او تعظیم اندر سي البته مکروه ده ځکه چې کنه فرشته دې کې چې اندر نه وځي کنه کسر ته بیا مکروه ده المس پشه ولو كانت السورة صغيرة بحيث لا تبدو للناظر لا يكرو له لأن السحارة جدا لا تعبدوه لان سهارا جدا لا تعبد ځکه چې ډېر وړي کې تصویر نه ا دې عبادت نشي کېدلا نه مشابهات نه رولو کنه اته شبو نسته د عبادت اصنام سره اسره مشابهات نرسي دوته د وړي کې دا تعریف یو کړه چې لا تعبد للناظر کتین کې تا چې دالش کورا کېږي کیم کتین کې تا نږدې تا کوریا تا کنه ا دې نه وریا وریا مراد ده چې وریا نه چې کسې نږدې نه هو کنه کډیر وړي کې ویل دل شي خو اپوس وریانه چې کسه تصویر کې شیر دی کنه ته په ویډیو ویډیو وکنه بچې ته ته نشکر کړی شکر کړی هو به هم خاچې نظیر دی کنه کم زیره نیوی مجال دل خوشی کنه یو ورې چې دا تصویر ده کنه کډیر وړي کوي چې نظیر دی نیوی کنه کوي جوړ ویلې د خوشی کنه دوته د عدم بدوت نه د عدم شکر کنه کنه هغه تفصیل د اجزا وې ده کنه د عذاب چې دغه فرق نشي کړی چې دا یې دا یې لوسته او دا یې کنه ګوتې دي دا یې سترګې دي کنه دا یې پیسې دي کنه دا پته چې نه ته لګېږي که چې دمره وړي کوي چې ته ویلوړ وي کنه به دا پته نشي به دا نه منه کنه به خلوسته یعنی په داسې به المین نه مکرو په دا نه جنن مات باندې یا په دا بسات باندې یا په دا کټاشه به المین نه مکرو ولو كانت سورة سيرة كثيرة تصوير وريكو بحيث لا تبدو لناظر چې ناظر ته نشو را کېدو ته نشو لیدل یعنی تفاصیل د عذاب یې کنه نشو کړای چې دا لوس پرې دی ودای پیسه د ودای سترګې دی بلا یې کرهو بل من نه مکروه په دې جنمات باندې یا په دې بسات باندې یا په دې کټاشه لئن سهار چې دلا تعبدو یو جوړول دي جوړول هه بهر تقدیر کنه ا حرام دي اما قران دې کنه حرام دي کنه چې څوک تصویر جوړوي کنه ضرور خو د حیوان ولا او یو کن استعمالی دا که چې دا کن تو سره دا و ته به میزال سره کنه به هغه د پر کنه چې ډیر وړي کوي به د خلوص ته نو چې د ابو راسب کنه ګوتی وا چې پاشه کنه دوا مچونه تصویر نه پښه زبر بتان دوا مچونه په کنه په ګوتی شابه وړي کی بیا هغه المیز به سره کړو دارنګ چې پټوي هغه تصویر په جمعه باندې پټ ځای په کپڑا باندې پټ ځای کنه بیا بیا نه ده مکرون می کنه په جیب شې ده کنه یا ځنه خلک په دلوز باندې جوړ کو کنه تصویر نه جوړ کو خو په لسوری باندې پټ وي اگر کای ګناه ده صاف ګناه ده کنه خو علمي نه سره مکرون دی وجل چې تو سره ته تصویر وخصه په لوسته تصویر جوړ ده کنه په لسوری باندې پټ تا نشکورا کېږي کنه بیا نه ده مکرون می سره و اذا كان تمثال مقطوع الراس اي ممحو راس فليس بتمثال دارنګه په دې نو ټوبن تصویر جوړ وی کنه فار د ټیلا په جیب شدی کنه یا شنه حتی یا په جیب شوی کنه اسلام نه ده مکروه مستور ده پټه و اذا كان تمثال مقطوع راس او دا خبره چې پرشته دې کې چې تر فکر نرسي چې داغه په نوٹ باندې یا په ریپی باندې تصویر جوړ وی ا حکومت جوړ کړ د حمه خدا خو کنه امیش پشي به وسی په دې کې استعمال شي یا پښنه خاتیونه ولا کاری یاد وکړه چې نه دا نه منې کوي کنه فرشته رحمت فرشته کنه دې سره نه وتل شي چا کیم کنه د ضرورت ولا تصویرونه دی لکه پر ریپی باندې چې جوړ دی په دې ټو جوړ دی او د مسلم شریعت ته شارح نوی اوی کچ نه دیتا فرشته اندر سی کنه دې کرتا کدا نه تصویریا فرشته نه وته نوځي امیر علمون په دې بوده دي کنه چې دا غ مری عندي فرشته دې پر دا غ تصویر نه کان چې کوم په دې سکا باندې جوړ وي و اذا كان تمثال مقطوع راس او چې تمثال افریسر ولوي تمثال تمثال کنه هغه مجسمه ته ویل شي کنه خپل هو تمثال ته وی چې مجسمه وی دی کنه الګینه دې جوړه دو خاطر نه دې جوړ ده په پین من په صحیح ذکر وګرول وګرول کنه هغه سار نشکره کیږي فلیس به تمثال بدا دې تمثال نشي بل کنه دا تصویر نشي مرل لانه لا تعبد بدون راس ځکه چې تصویر بهر د سار نه عبادت نه کیږي کنه ا تصویر نه کړه چې مين سره مکروه ده مشابهت تر څکنه د عبادت الاسلام سره ا به دا تصویر وکړي چې سارو پیری وی کنه و دې که سار نشته لا ته بده بن راسه او کلو سره نه کاټ کړل یا پښې به نه کاټ کړل دا غته مثال ده ځکه چې داسې مجسمه او داسې بتونه کې چې لوس پرې نشته کنه ای عبادت شو ده کنه وسواره کما ده سول الى شمع او سراج على ما قالوا دا غ بلمی سیدا چې کنه سار به نه ګرول شوی دا شو لکه چې د میخو کنده شمه په ترابونه یا سرو ده کنه بریری پاتر تمیز ورکه بدانه ده مکروه حالا ما کانو هده ملو کنه ده خبره په جزم سره نه کوو چې کنه بنا برا چې عالمونه ویلي دي کنه زن عالمونه که چې نه دی کنه بال یې راي بدت سو ده ير چې مطلق یې بال وی کنه په کا پته نور شي وی کنه او کا ده د پاغه مکروه ده اختلاف ته اشاره وکړه کنه حالا ما کانو او که پسان وکنه بنده مکروه اړه وه ده پسان شوه کنه یو تر ته هر سیخنی ویلوړه بیا وبل کلا کرا حت نشتا البته مخته کنه غړای دا او پاشه کنه انګوري شدا یا تدور دا پاشه انګور سره پشه کنه بدا مکروه تحریمی دا بیا تر سلمی ذکر کنه شي طرف یو طرف سان شي چې وی کنه منه مکروه خو چې مخ طرف ته یو تلمیذ کنه بدا نو خبره مکروه تحریمی دا مکتوره چې ساده پری وی کنه مشلا شي او په ملکې جي پښې پورې شي دا به عزتي کېږي اهانت یې کېږي کنه نه په دا تصویر شي کنه بیا هغه غانشته تعظیم نشته پښې بخلاف ما دا کنه چې ساتو مصوبتن او دا دې کنه پرشته دې کنه دخول د پرا مری عندي چې پرشته کنه هغه مری کوي کنه نبی سم سره فرشته جبريل مې وعده کوي چې زه به کنه ملکات درسو نور ورو نبی سره انتظار وتا کو پښتنه وکړه چې ته نور ولې وی چې کنه په پکې سره پکې تاسو دې پردا و چې په باندې کنه تصویر و او مش داس کې ته نه ودی کچې ته سپایو پښې یا تصویر پښې کې ټکه کې ته نه ودی کنه و چې دا بشا کا دا پردا بشا کا کنه اې دې راکې یا تکیه جوړې کا کنه تکیه مکه ور جوړې کا کنه ا تکیه هم په ډوک پر ساوي کنه سای سانګ ور لګوي کنه مکرو کرها تحریمی دی وجه نار سی چې واجب دی نه پښه پوت شول واجب المسجد پوت شول کنه سو دا ساوه دی نوی اصلا په ویره نه کنه پوت شول دا مکرو تحریمی دا اعاده یې وکړه کنه یا دې کنه قصدن پرې شي پښه کنه بیا اعاده واجب دو کنه ځکه چې مکرو تحریمی دا او یا د میر عوارض کنه دوته چې باب د کرها ذکر کېږي کنه کیمه سره ته شي کچه مکرو تحریمیر سی بیا دا کنه المنظر ګرځول دا واجب دی چې کراحت نه خلی په داسې کارو ګرځوه او کچېره مکروه تنزیهی وي کنه به په داسې طریقه باندې ګرځول کنه دا اولاد یې چې کراحت تنزیهی نه چې کنه اې نه کچې عاری شي نه خلی شي په داسې طریقه وګرځوه کنه اولاد چې وری وګرځوه کنه او بشرته چې جامې نه پوتې کېږي کنه او که جامې نه پوتې کېږي بیا خدا اما کروه تنزیهی دې کنه ابه برداشت دې کنه او دا خو که جامع پوتې کېږي یا که نه چې مکر حتی تحریمي شو یې که نه بیا ځکه چې جامع خو سنت تو یا زه ته ادا واجب وي او واجب دي که نه خو اوې سخت دي که نه کرا مکرو ته ځوي که دا سخت دي نه پرې سخت ده پرې بد دی که نه جامع لمونځ نه که نه بیا جامع لکه پوتې کېږي خو دی که نه دا مې زه وګرځوه چې د مکرو تحریمي ده چې خالي شي ولا يكره تمثال غير ذي روحا هن مكروه تصوير د غیر ذی رخن چې ذی رخن وی کنه جاندار شي نه وی غیر جاندار شي وی کنه هغه تمثال هغه تصویر هغه نه مکروه لانه لا يعبدو ځکه چې عبادت نه کیږي دا خبره چې ویل د غرمه سره عبادت شو ده میاشت عبادت شو ده د ستري عبادت شو ده کنه هغه د خپل میاشت عبادت شو ده د میاشت تصویر عبادت نه شو یا د عین شمس عبادت شو ده عین ستري کنه ا ت س و ي ر خو نه شو د انسان خو د تصویر کنه بدت کیږي کنه د انسان د مجسمه کنه د صورت بدت نه کیږي کنه چې وندا انسان وی چې تاسو جاله کولی کنه انسان عبادت کیږي کنه هغه د مجسمه او د تصویر عبادت کیږي کنه ځکه تصویر نه کنه باندې ولا باسا بقتل حية والعقرب في صلاته ولا باسا ونشتا دير تنجي نشته ډېر بوک په مړولې دی منګوره شي په مړولې دی لړم شي په لمونځ شي لمونځ شي لړم ولې دوه منګر دی ولې وکنه د اولاد دادو که چې ما یې قتل کوه لا باس ټکه ده اولاد چې ما یې قتل کوه کنه او که قتل کو که به ولا باس به ډېر تنګي نشته نشته کنه بوک او نشته ډېر تنګي نشته ډېر شدت په مړولې دی منګوره شي په لوړې دی لکه لړم شي په لمونځ شي لکه ولې السلام ان لرا منګر مړوي سګر کا پر منځ شويستا نه دې کنه قتل مرخص شو رخصت ته اجازه ده کنه به چې شریعت تر پر دې کنه قتل رخصت وی اجازه وی کنه الميز به بیا متوي کنه مين به نه متوي وی جرمی نه پونه متوي کنه اگر کا ضربات کثیرات مختج کیږي یا په یوز ګور نشو مړ کنه یا کن الات پسر غوړي لوارر غوړي سپلای پسر غوړي کنه دا غتلاګ رتلاګ شو مشي شلا و دا وال ټکول دي کنه عمل کثیر ده کنه خو چون کې د قتل په مرشه کنه دا مرخص ده لکه او المنشه به اوداس شي کنه اوداس په دا شي مکنه مرخص چې اوداس روکا هغه اوداس په بچر مين نه موتې کنه په دې عمل بدل مين موتې اگر کام نه کثیر ده سره طرف نو ستا ویرنی سه او کله سو دی ولو كنت في صلاه مړوي څخه دا تیر شنه اگر کا پر مو شوي ستا اکثر فقها لیکي فضل لیکي کې چنال مل متوي کنه او دغه محققین علی مولکن هغه ته کدا فتوا په دې چې مل متوي کچره ضربات کثیرات مختج کړي کنه کچره علی کا پسار شي سپلې لوارو کنه چې تلور له مختج کړي کنه په یوز ګور باندې یا کم څه کم په دویز ګورې باندې کنه مړې دوه بیا په دې باندې هو کنه نه فاسه دې جمیز اره هغه څه چې په کینه سپلې باندې ویل نه کنه دا لاره منګیر او کچیر هغه کا سپلې نیول څنګه او ته مشي ته او تلک ته مشي کېدې کنه بیا دوته چې حیث وی کنه چې بوتلو دا منا چې کنه د المید کا پریشو او المید قطع کو کنه په دې باندې نه ګنګور د لاره ملکه کنه په دې مزه قطع کولې باندې نه ګنګور کنه کنه ویل مزه پر خپل لا ګناه ده بلا عذر بلا وجه کنه خدا عذر ده کنه دې پر کله مز کله قطع کیا کنه خیر ده په دې نه ګناه ګور او مز کنه فساد وی ځکه چې کنه عمل کثیر ده المز اصلاح ته پران ده او دا غوته کنه چې د اذان او د zarar نه کړتو تک نه خوف ډریږي کنه چې زه پر مزوی لونی سوچ مې منی وی کنه و دا که د منګیر یا لړم دا شری جی کنه چې ته به ټاکر کومې به وایي کنه او که نه به نه ډېرېدل کنه چې ته وریا دې ولیدلو دونه تیر شو کنه بیا رغه داسې چې ما قتل کوال مې ما کنه ما خراب وکنه مې سپیراکا ولأن فيه ازاله شغل بل پیدا شته پشه په دې قتل شي یو حدیث ته کړ چې اگر رخصت وکړو بل چې په دې قتل شي ازاله دو کنه ا چې زړه وسوسات کنه خطرې کنه اچا ختم شي کنه په دا وشه شغل شته هغه باندې ختموي نه دا مرخص ته خلوص ته ويستوي جميع انواع الحيات او برابر دی په دې کې ټول قسمه د منګورا اقتل اسودین د اسود د منګورې سره نوم جوړ شو ده کتر کوي څنګه ټول قسمه د منګورا کتیر وی کسپین وی کنه که هر برابر وی هر نمبر وی نه هو الصحيح دا خبره صحیح ده احساء وکړه اختلاف ته او مرجوحیت ته کنه د مخالف جانب یو کولا که چې سپین مګر ما ویرنا سپین مګر چې سیخ درمی کنه کله نه درمی کنه ابه نه ویرنا کنه ځکه چې آ کنه هغه جین دا پیرای دا کنه مګر نه پیرای دا کنه نه هغه به ما ویرنا او په کې مې روایت شو چې د سپین مونګرو ده کنه مان راغلی کنه کنه آ کنه ضعیف ده امنه چې سپین مونګر ما وړ نشته او که آ کنه که جان وی کنه پرای وی کنه ا مونګر ا مونګر په شکل شي پرای ده کنه بیا کنه قتل خلوص ده ځکه چې شکل یې بدل کړی ده چهره یې بدل کړې او دا کله پیرای او دی مشته د دښمن په شکل شي مګر په شکل شي کور کېږي کنه مې څه پېژنې کې چې د بیز بدل کو کنه بیا من ته زی آ بی زی غیره فوا منهم چا چې د بچ لباس بدل کو کنه یا بچ شکل یې بدل کو پېژندل شو چې ته سیک یې کنه به مل کو پیدا یې کنه شمیر شي کنه دا مګر په املو کې تر شروع کړه مګر په کتل شروع کنه په دې باندې نیمه خو په خراب څه په دې کنه په دنیا شنو نه که ساستر باندې او نو کنه خیر پښنه نه کو ځکه چې دوی له بیز بدل کړه کنه هو بخره کې سالي کړی دی کنه او فل قریب ساده وکیا نه کړی دو کنه چې کا زرا نه ډېرېدل اې دې زرا نه ډېرېدل کنه چې کچېره دا پیرای وی مګر خو چې مرته خو ا هو سکا تر په ګرځه هو کچره پرای وکنه بدا کنه زیرا دی وریا دی کنه بیا ورو شي کنه چې می ځای ویره مړ کړه دا سای په ویری شي وا هغه به zarar وکوي کنه بیا دې کډو کنه وجنا کنه وژنه چې زون کنه یا zarar نه بچ کوي کنه بیا ما وژنه شرعان هو دې کمر کو شرعان په تو باندې خینو وړي کنه ځکه چې د بیل بدل کړه به روپیا ده کنه و ک د ر نه ډېر نه کنه به ما ویل نه بلکې شاده چې ما ویل نه کنه دوته چې ویل نه خو دې وجه نه وي چې زړه در کوي کنه مګر نه ډېر چې عمر چې کنه به چې په مار شي کنه ازاوي پاشه خطر وي کنه چې کله بل شي وي کنه پیرای وي به خود په طریقه ولا باندې ما ویل نه کنه نه چې سپین وي کنه سي درې مې کنه ودا خطر سره وي کچې دا پیرای ده کنه به شاده چې ما ویل نه اگر کا چې مړي کې به ګور نه خدا کر په بدیا باندې په کېره شي به کنه فورا مګر نه ماوي نه کنه په کېره ولا مګر د عوام البيوت کنه مګر شي اته به اول اعلان ورکوي اکثر په کېره شي وی کنه هغه د جنات وی هم مګرینا اکثر مګرینا د پریونه په شکل شي سپي په شکل ډیر ګرځي کنه بیا هغه جنات وی کنه عوام البيوت کېره ولا یو ربه کا چیلنج ورکوي کنه چې مش کېر نه وځه کنه اسلام یو عالم تر شو ده بخره کښې دا واقعا لیکلي دو دا لیکه په د خشیا شیا لیکلي دو صدر اسلام مې چې پچار دو چې اختیار ته دې په قتل شي کېږي که نه امو ورې چې منګیر مړ کو یو د کوه چې که نه پله جوولو بلکل په نومولو د مړ شو دا سی وامی اش پکار شه پریتو په نومولو د مړ ده په بلو په شګدل اسا چې داغه پیرا منګیر نه وکړ شه او د زړه ملتې شو خلمین مکرو ده چې زړه دې مشغوله وي کنه یا دې وجه نه کنه ختم یې کړل درې کړه چې کنه زړه فارغ شي دغه کړه هات وواجه دول مزه پر چې کنه زړه دې سخت مشغوله وي او دې ته پر مزوی لور وي او دې زړه مشغوله ده هغه کنه دې دې سنوار کړل کنه سنوار دې سره کنه او په دا ډېرې کې چې سنوار چې منډه نو کو لوړ نشي کنه په مذهب باندې نه پیړي د المز مکروه ده دا رنګ نه سبب بزوري نه دي بزوري شي که جماعت شي غلې ډېرې کېږي که نه خپل وچې بیا وکړي بیا کړه پولیس نه رندر شي که نه په بزوري شي ا دې وجه نه په کالي کې چې سپلې به سټه نه پرېږدي که نه سپلې چې ورسې شي وته مخته ویلوړې به د المز مکروه ده ځکه چې خامخا به ټول مشه به سپلې به پرېږدي که نه چې در کې مخه چې ځاسې چې سپلې د سکیونه سي یا بدلې نو که نه په ژبه نه په ګوتې شمې که نه په ژبه خو چې شمېرې بیا که نه مې فاسد شو وعن ابي يوسف محمد چې انه لا بس بذلك في الفرائض والنوافل الجميع صاحب فرمایي چې نشته بوک ا دې کې کنه نه په پات نشي نه په ناپل هي پټول شي مراعات له سنت القرات د وجه له حد سنت قرات نه سنت قرات پر کوي چې د دې آیات تلاوت کوي سلوش آیات تلاوت کوي کنه بیا کنه چې آیات تیر کوي کنه بیا کنه په کوته بده شمیره ا په ګوته باندې غړې چې په خطور شو په غان د سپیرا کو دا د منځ عمل نه ذکر دا المز نه مکرو کولنا يمكن ان يعود ذلك قبل شروع دا وجه سيكيورټي کړه مسلو کراته پره مسلو کراته پره کوي د منځ نه مخته کنه وګڼا کنه چې دا صورت ورو سیا جاتا دا کنه دا وته شي کنه ممکن ده کنه چې کنه شروع نه مخ شي کنه دا کته وګڼي فيستغني العبد في بعده د ابي به پرواوي د غړو کنه د ربا دا کنه ضرورت نشته او په تسبيحات تسبيحات اپ غم سره کې درشي کنه دا چې ما غنه چې په ګوته سره کنه پر رکوع شي تسبيحات یا په سجده تسبيحات کنه یو ګوته تاسو زوی باندې ټینګوا کنه زوی باندې ګوته ټینګوا جا مې یو تر کو دا به دوه تر کنه لاس پیره کوي پنځه پیره کوي کنه بیا پته لګیږي دا څه ګوته ویلې ګنده کوي کنه چې په دا طریقه متشمیر کې